مثال دا هغه خلکو چې کافران دي کما تل الذي یعنی کته ورته ډیر هدایت او د نصیحت خبرو کې دی وای مونږه پلار نکم چې د دې بوتانو عبادت کو هغه ویل نه پیدل نه هغه نه پیدل خدای وای مثال د دې کافرانو په دې غلطو خبرو کې کما تل الذي پشان دا غچا دی یعنی خو چې आवाज کوي بما هغه ساروتا د ځان نه شیطاني خبرو پسې مه ځئ، شیطان خو به تاسو ته د بې حیایو او د بدو خبرو حکم کوي او په خدای پاک د دروغو تړلو. دا مخکې حکم و، اوس خدای پاک خاص مسلمانانو سره خطاب کول غواړي، مسلمانانو ته فرمایي، یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانانو، ای هغه خلکو چې تاسو ایمانونه راوړي دي، کلو خره په محبت او رغبت سره من طیبات ما رزقناکم پاک هغه نعمتونه چې مونږ درکړي دي تاسو ته واشکرو لله شکر ادا کوي ور سره د خدای پاک ان کنتم ایاه تعبدون کچریه تاسو خاص د دې خدای عبادت کوئ که خاص د دې یو خدای عبادت گزار یې نو د دغه خدای شکر ادا کوي دا په نعمتونو خدای د خوراک حکم کړی د خوراک یو درې درجې دي په شریعت کې یو داسې درجه ده چې هغه کې په خراس کاک په سړی واجبي کدی نه کین ګناهګار دی دیم مباح دی او دریم بے ناجائز دی واجب دومره قدرې دی چې د انسان جون پاره باندې بنا وي که یو سړی خلاص کاک نه کوي او نفس له تکلیف ور کوي دا د خدای د نزدېکت لار غني نو دې مجرم دی دې خپل نفس ته حق ته نفس ور کوي په قدر د ضرورت جامع غستل په قدر د ضرورت خراس کا کول دا په انسان باندې د دې بدن حق دی او دې په دې حق باندې پرده دی دیم د ضرورت نه زیات لکه د سړی په دالو گزاره کیږي او غوخه ګوري او د سړی په د مسورو یا په شملو کار کیږي او د ماستا او په وړي خوري نو دا روانه دې ته د مباح درجه وي دې کې شریعت پابندی نه ده کړې خفر او خسک خور سره د خدای دا نعمت ګڼو شکر په ادا کړ چې تی د خدای نعمت ګڼې او شکر په ادا کینو دا خراس کاک ته عبادت ځکه دا ذریعہ د یو عبادت ش شکر د خدای یو لوی عبادت ته بخاری شریف دیم جل کی دی دا عبداللہ ابن عباس کلام دی رضی اللہ عنہما وی کل ما شیط والبس ما شیط ما احتاعت کا خسلتان صرف و مخیلہ چه سکری اغا خورا او چه سسکی اغا سکا دا دنیا خدای مونږ له پیدا کړی دا خدو خبرو ته خیال کاوه یو دا دا چې کوم سیس خوري سکی دې کې خو د شریعت د حد نه اړېدل نه حرام خو دې نه دی خوړلې دویم دا چې تکبر در کې رانه شي تکبر د خدای په نسخه نه نو خو خره خس کا خدا خدای نعمت یې ګڼه او شکر په ادا کوا خدای پاک په دې خوشحاليږي یو انسان چاله په محبت باندې او سیز ورکړي او دی په بی محبته والی نو داغه پزړه کې دغه راځي چې دغه زما ده سیزړو قدرونه کو او چې هغه په محبت درکې او تی په محبت والے نو سړی کې باندې هغه سره محبت پیدا کی نو چې د خدای نعمت د خدای وګڼي نو سړی کې باندې ور سره محبت پیدا کی او محبت د وجه نه به د خدای شکر ادا کې ور سره وای واشکرو لله د خدای نعمتونه خوري او د خدای نعمت یې غني او ور سره د خدای شکر ادا کوي دا غدویمه درجه ده او چې د شکر په نیت چې خو ثواب دی ټول دریم به شریعت نه خوښي هغه د ګناه درجه ده هغه دا چې روز او شب دې دا فکرې چې سبا خورم سبا سکم د حرام او د حلال تمیز نه کې نو دا شریعت نه خوښي نو یې خریس کې د خدای نعمت غنه واشکرو لله ورسره شکر د خدای دا کوي که د خدای عبادت گزار یې تاسو خدای پاک په شکر خوشاليږي او چې شکر مادا کو نو هغه نعمت بدر لذیات کی شکر پجبم شکر دې چې ته الحمدلله حضور پاک بدر ډوډۍ نه پس حمد وي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين او مختلف ذکرونه ویلي دي خا دیم ورپسې وي انما حرم علیکم المیتہ بشک حرام کړی د خدای پاک پتا سو مردار یعنی تاسو چې کوم سيزونو ځان نه حلال او حرام جوړ کړی دی هغه نه دی د خدای قانون ته وکیده که انسان ته حرام او حلال سپارل شي وي نو چا به یو سیس حرام کړی وي چا بل سیس حرام کړی وي دنیا کې کوګره نو څوک یو طرف ته زیاتی کوي یو څوک بل طرف عیسایانو هر شی ځان ته حلال کړ پولیس وای د انګریزانو د عیسایانو یو مشر تیر شوی دی او ای پاک د پاره هر سیس پاک ته چې چینجی خوري کارغان خوري ټپسان خوري ګرګسان خوري خنزیران خوري او د خپل تعلیماتو نه مخالفت کړی کی تورات کې یو باب دی هغه ته باب الاحبار وایي ای کې د خنزیر حرام واله د شراب او د عیسی علی السلام په خپلم دا تعلیمات اصل عیسایت کې شراب بندي او موجوده عیسایانو ځان له شراب حلال کړی دي نو دا غزیاتی دی په یو طرف چې هر څه خوري چینیان هم هر څه خوري دا کمیونست قومونه هم هر څه خوري د دې په مقابل کې یو بل قوم دی چې هغه دی بل طرف ته زیاتې کړی دی هغه انوان هغه غوانو خوري میخانو خوري دا هغه پادریان چې هغه ساګوانان ساګو ناغي خشته جامې نه غوندي ودونه نه کوي د سور پکیت نه کینی سر مری خریلی ګیره خریلی سری خریلی روزی خریلی یو سونډي بونډي ناغي په دې بل طرف ته تجاوز کړل دا دواړه د انسانیت د طریقونو خلاف دي نه به هر څه حرام کړی دی خدای په خولي سيزونه مونږ باندې حلال کړی دي هغه سيزونه بند کړی دي چې یا زمون بدن ته نقصان رسي یا زمون اخلاق ته که څوک سوخري نو خدای ته څه نقصان دی او کو نو خوري خدای ته څه فائدہ ده زمون د خیر د پاره بعضی سيزونه بند کړی دي چاہے کې نقصان هر هغه سیز بند چې هغه د انسان بدن ته نقصان رسای یا د اخلاق ته هغه دا سيزونه دي انما حرم علیکم نه دي حرام کړی پتا سو باندې خدای پاک مگر دا سيزونه یقینا حرام کړی دی خدای پاک پتا سو مردار مردار در باندې حرام ده مردار څه ته وایي مردار هر هغه جاندار سیز ته وی چې د حلالې دو په طریقه حلالېږي او هغه به حلالو مرشي لکه غوا میخه زم هغه سیز دی چې حلال حلال شي خو په شری طریقه باندې حلال نشي لکه په جټکه د بجلی یې په بل څه طریقه باندې تیمینه وباسي نو دا مردار دی یا په شری طریقه مالال شي خو د خدای نوم پیوانه غشتي شي د بوت نوم پیواله د بل سیز نوم پیواله نو دا مردار دي نو دا درې واړه قسم په مردارو کې داخل کو یا غدو سیزونه دي یو کبان دي مایان هغه ټول حلال دي زم ملخان دا حلالې دلو کې حکمت څه دی مونږ د پاره خدا خدای او د رسول حکم دی خدا د طب ماهران وای دا وینه چې بدن کې پات شي دا یو زهري ماده پیدا کوي سمیت دې کې زهري پند نو دی ویني وته سره چې پرګونو باندې وینوزي هغه زهري ماده ته ټوله وتله حکم ساروي چې دا سمړ پات شي هغه زهري دغه پکې ټول پات شي مواد نو دا انسان ته ضرر رسي اوس کپ کې وینه نشته کپ ټول حصہ د وبونه جوړه ده او وینه دا هغه حقيقي وینه نه ده د دې وجه نه د کپ وینه پاکه ده په کتابونو کې میان چانی ویلی او په جامو یې هغه وینه تیش نه د کپ وینه پاکه ده اچو چې شرنګ یې بدل شي نو کپ پاک ته لاله دوته جت نشته ځکه د وینې د وقوس سوال نشته به ملک دی ملک کی مینه نی نا پخپل پیدا کی توالد او تناسل نه لري نو وینه د خپل په دې طریقه دې بغیر د دې اندامونو نور زینو نه پوره وینه نوزي ټول وینه چې کم زهري اثر لري ادارک په پرې کودل باندې ختم شي نو مېته مردار ټول حرام ده میته کې مار ته دا درې قسمه سيزونه وي د دین علاوه چې کوم سيزونه خدای او رسول بند کړی دی خو خود بند دي هغه ټول مردار دي دویم سیز و دم او وینا بنده ده نو بل آیات کې بدل راشي چې بدون کې وینا وینا زمون په اصطلاح کې دی بدون کې ته وای خاص وینا اینه تم وای تور تم وای هغه بدون کې وینا نه ده هغه وحره هغه لاره ده دا وینه بند عربو به داس چل کو چې دا چکه وینه به په طبخي سره کول هغه به خوړه نو وینه انسان بدن ته نقصان نه زی د وینه خرصول څنګه دی وینه څوک نشي خرصول کوم چې حرامي داغه خرید او فروخت حرام مردار کې بعض سيزونه پاک دي لکه اډوکی پاک دی بڼې پاکې دي سرمنه پاکه ده چې رنگ روغن نکړه د یو مردار نه که چا سرمنه وکړه او رنگ یې کړه او چې کړه نو بس پاکه ده د د د زمری د شرمخ د ګیدړ د دې سرمنه پاکې دي چې رنگ یې کې بغیر د خنزیر نه چې هغه ده اول نه تر اخره پورې ټول پلیت او وینه چې دا د وینې خرید او فروخت باندې البته سړی خپل وینه ورکولی شي چاله ځکه وینه پیدا کیږي د وینې داسې مثال دی لکه د پایو پیکه خزه د سینې نه وباسي نو بیا هغه پیدا کیږي وینه لالاړو پشان د لاړې سړی تو کینو بیا پیدا کیږي یو جز سړی چاله نشي ورکول نه خرصول شي لاس او خپې څوک چاله نشي ورکو نو وینه سړی په خپل ورکول شي ځکه وینه پیدا کیږي بیا ختم شنه به نور وشي لاس خو کړي چاله ورک لاس به نه پیدا کیږي خو خرڅول نشي د وینې خرید او فروخ بند نه ان سامان دم د وینې خرید او فروخ شریعت بند کړو دا د هسپتالونو چې بار ناشتي او وینه خرڅي دا کسب حرام کار دی خا ولحم الخنزير د خنزير غوخه وخه ځکه یادې چې وخه عام سیز د چې خلک ته پیدا لي کني خنزير د سر نه تر خپو پورې ټول بند خنزير په دې ټول زناورو کې د ټورو نه ګنده شي ده تاسو به اکثر خنزيران نه لیدل دلته ځنګلونو کې په دې غرونو کې یا بعض علاقو کې حکم خلک ویلي بل حریص حیوان دی هر حیوان په خپل زنانه غیرت کوي بغیر د خنزیر نه سپی ګوره سپی ته بل سپی نه پریدي په واس ځان په وجني یو ساندا میخی ته بل ساندا نه پریدي ساندا نشي برداشت کوي یو چرګ بل چرګ نه پریدي یو بیزو بل بیزو نه پریوي بغیر د خنزیر نه خنزیران دغه شان نه راو خزه به ولاړی اخزه سره به نور خنزیران چې سکه یغه بکې دی و خو په طبیعت ولاړی د کم زناور چې سړی خوري دا هغه اثر هغه خورون کې کې پیدا کیږي دا واخې اثر یې په اخلاق کې یو خو ګنده سیز دی د انسان او د سماعت خوراک زم دغه سيزونه دی پکې د دې وجنه چې کم قوم خنزیران خوري هغه نه د غیرت او د حیا ما د ختم دا غي خزه بل سړي سره ملاستي دې خپه مزه ناشتي دی ولا چیر وړي او فخر په کوي زما خزه تاسو سره ستړي مشي وکړل دا عیسایان ټول تقشانتی مرده د علاوه د خدای نه په د بل چا د نوم اواز شي چې دا د فلان کی سالمان داسې معنا کوي هغه ساروی چې نوم په واغشتي شي په وخت علالې دو کې د خدای خدل ته د ذبح ذکر نشتا سلور ځله قرآن شریف کې د آیات شریف راغلی دی هم دک الفاظ باندې ذکر کیږي وما اهل به لغیر الله دا سنه وی وما ذبح باسم غیر الله اهلال وی आवाज چته دوتا نو په یو سیز باندې چې د غیر د خدای نه پنیت د تقرب نوم والے نو دا حرام شو کذا لاله دو وخت کې په خدای نوم والے هم نه لاله لکه سړی وای زما ماشوم شوی دی زبه د یو لسمې بابا چیرلی علالو نو دا مردار شو ځکه ستا خدا خیال دی چې دا د یو لسمې د بابا پکې څه اثر دی زما په دې زی پیدا کېدو کې نو دا غلطه عقیده ده ټیک ده د خدای دوست دی د خدای ولی دی لوی خلک وي استاد اولاد پکې دوه کې خداغه اثر نشته ستا د اولاد پیدا کېدل د خدای په حکم دی جون دی د خدای په حکم دی رزق دی د خدای سره دی یا سړی وای دا ګډ د پیر بابا دا څه لپاره دی دا وای چې هغه زمانہ خوشاله شي او زما رزق زیات شي زما دکان خو چلیږي نو د zarar او د نفع امید د چانه دا غسیز دی چې د خدای سره خایيږي نو دا بغیر د خدای نه کده چانم د پیواغش دا مردار کی او یو دنیوي هدیه را لکه سړی وي دا ګډ بتلان کی وی نو خدا خو د عبادت نیت نه کوي ته یعنی تحفه بوله وړم اغلب دعوت کوم دا ګډ بوله علالو دا چرګ بوله علالو نو تحفه او دعوت او مل مستیاج دا شی دی ته لکه دا ګډ می د زوی شو نو ټیک ده دا خو د عبادت په نیت نه او د عبادت په نیت چې نوم پیواله او د نفع او د ضرر امید دي دا غنی د اسبابونه بالاتر هغه غیبی نظام چې دا خدای پاک په لاس کې دی ته په دغه عقیده کې نو دا عقیده باندې غسیس خراب شو ځکه جان روح ورکون دا بغیر د خدای د نوم نه د بل چا په نوم باندې نشته نو وما هر نو دا با کبه په د خدای نوم والے هم حلال نه دی ځکه د سیس کې نجاست نه ناوت د د مردار مثال شو دا په حلالې دو حلالې نه البته که توبه دې ته وکړه چې زما دې توبه ای زه خدای دا عقیده نه لرم زما د زوی زما د مرض شفا زما د دکان او د تجارت فراخي دا د خدای پاک په دست قدرت کې ده پیر بابا د دینه څه خبر ده ستا د رزق هغه سره څه تعلق ده حتی نه خبر دی نه ستا د رزق ور سره تعلق دی نه دی عالم کې دا هغه څه تعلق شته هغه ننګ سړی خدای پاک ته وبخي لوی درجه به خو زمون جون زمون رزق زمون مال او دولت زمون اولاد زمون بیماری او خکیدل دا خدای خدای پاک په دسته قدرت کې دی نو که سړی دا به هندوانم کوي مشرکان به هم کوله او مسلمانانم باز قمقل کوي نو درې قسمه ساروي شو یاد لره یو هغه چې د خدای نزدېکت ته پکې مقصد می او د خدای په نوم حلالم کې دا حلال طیب او پاک او مبارک ته به شک او به شبي لکه قرباني سړی کوي نو قرباني د خدای په نوم کوي په اختر کې او د خدای د نزدېکت ذریعہ غني د خدای عبادت غني دویم هغه دی چې د یو سیس په نوم باندې دغم کې نوم پکې دی او دا هغه په نوم علالم کې دا هغه به شک او به شوبې حرام دی لکه اندوان چې د بوتانو په نوم علالای او شیعاګان د علی سه په نوم علالای درې ما سیس دی چې ته یو بزرګ په نوم پیواله یا د پیغمبر نوم پیواله یا د یو عالم نوم پیواله یا د یو خبر د خاون نوم پیواله داغه ته د نزدېکت په غرض چې دې زمانه خوشاله شي چې زما دا کار وشي اگر چې د خدای نوم په دلالې دو په وخت کې والدا مردار دی دا د شرک لار ده نه عبادت تقرب په علالې دو باندې یو انسان چاته چې ځان نږدې کوي د دنیوي نظام نه بره دا غیب نظام د عبادت په نیت نو دا ښه کار نه دی ثواب به حق ته خو خیراتو کې د خدای په نوم خدای د دې ثواب پلان کې بزرګ ته ورسې نو د دې ثواب رسی به شک او به شوبه خیراتو کې صدقاو کې دیګونه به او چې وینه دا چیرلې د پلان کې منښتا یا د پلان کې په نوم دا خزه اکثر قام قلقام دی دی وای دا د یو لس دا وای ما منلې د یو لسم نو چې زویو شي یا زوی نه پای نو دا د دغه د یو لسم ځوان رحمت الله علیه دا دغه چرګ دی دا خمردار شو د یو لسم ځوان ستاد اولاد سره څه تعلق دی هڅه خبر دی نه خبر دی نه دا په لاس کې ستا جون دی نه د زوی جون دی نه رزق دی ټیک دا په خپل ځای کې ته په خپل ځای کې خدای پاک دی رب العالمین دا خدای دوستان دی خو خدایان نه دی د شرک په باب کې ډیر سخت احتیاط پکار دی ځکه چې خدای هر ګناه بخي شرک نه بخي خدای پاک په شرک ډیر سخت غیرت ورزي که په یو عمل کې د ذره برابر شرک راغی خدای وی دا سیز دا غوش زماجت نشته ورته وی انا اغنا الشرکا یعنی شرک وی زه په د شرک په معاملې کې د ټولو نه غنی نو چې زما په مال چې څوک سکای او هغه کې بل څوک شریک کزا خپل یې سمغه تا ورکو انا قبلی نو د شرک معامله خطرناک ده د خدای پاک په یووالي کې هغه به عقیده سړی صاف او درست ساتي نو وما هر هغه سیز او هله چې اواز پیوشي به پاغې پنیت د تقر نزدېکت پنیت د خوشحالولو پنیت د عبادت پنیت د امید د خیر او د شر داغنه هغه د اسبابونه بالاتر لغیر الله بغیر د خداینا دا مردار دا بالی لالی کی چې توبه او باس خدای زو به داسې کار نکوم زما د توبه نو سي حلال کا او صاف شو او چې بونی دا حرام والی په دې عقیده او په دې نیت دا وجن راغی ځکه دا تا یو غیر د خدای نه خو هغه خدای خدای لایق د خدای لایق بل څوک نشته هر څوک چې خدا سيزونه خو آرام شو د دین دا دا پنځه سيزونه چې یاد شوی دي مردار وینا خنزیر غوخه سلور سيزونه شو نو دا د کافرانو دا غوینا په مقابل کې دي کني حرام نور سيزونه هم دي د دواړو جهانو سردار وای هر د داړې سیس چې په داړو نیول کې حیوان ناغه مردار دی لکه ګډړان شرمخانه خو په دې کرانه ولا عاد نزیاتی کی دا ضرورت نه یو سړی مجبور شو خوراک د دې سيزونو ته مجبوری څنګه ای درې قسمه مجبوری راځي یو خدا چې یو ځنګل کې گیر شوی نه ډوډۍ شته نه سشي شته د لوګي نمرې اوس دغه صرف وینا پراته ده یا مردار پرته ده یا د خنزیر غوښه پرته ده یا دا بل څه چې بغیر د خدای د نوم نه حلال شوی دا سیس پروت دی او ته مجبور نه خړې شي چې ستا پکې مقصد لذت حاصلون ني باغن طلب د خوان نه کې د مجبورې نه کې او د ضرورت نه زیات نه چې څومره د پیسې بس اله پات شي ړومبه مجبوری د لګي وخت کې د چې بل سني دیمه مجبوری د علاج وخت کې ده ستوس مری او حکیم مسلمان حاضق درته وای دیندار چې دی وخت کې دی بغیر د وینې نه بل څه علاج نشته کني مری دا مجبوری ده درې ماغه وخت کې مجبوری ده چې څوک در باندې ټوپک کړي چې دا وخره کني وجرم دی نو دا هم د مجبورې صورت نو فمن اضطر که څوک مجبور شو مستر شو غیر باغن نیت د خوند د غشتو عیني ولا عادن نه زیاتې کوي د ضرورت نه دومره بخورې چې هغه ضرورت ته په ختم شي نو خیر دی فلا اسم علی ګناه نشته په دې سړي دام نه وای چې دا سیز ولا حلال شو دا وای ګناه پی نشته ګناه نه معاف ان الله غفور رحیم بشک خدای بخون کې او مهربان دا احکام شو دا احکام دا خو په اهل کتاب عیسایانو کې مارتوي شراب بندي قانونا د داغي په هغه اسکی هغه ول د پولیس خبره راخلې مشرکانو ولا د خپل مشرکانو خبر راکولې يهوديانو به د بامبړانو خبرې کولې خدای وای دا خلق ته چې دی حق خبرې پټي ان الذين يكتمون خدای خو حکم بیان کې خو اعظم کوي ورته بشک هغه خلق چې پټای ما انزل الله هغه شی چې خدای نازل کړی دی من الكتاب چې کتاب دی یعنی کتاب کې چې څه احکام دی هغه پټای ويشترون به ثمنا قليلا اخلی پدی دا دنیا لگا یعنی دا دنیا دس پکا د دې لپاره احکام پټای چې دنیا په ځان لوګټي حرام حلالي او حلال حرامي نو خدای وای اولائک دا خلق ما یاکلون فی بطونهم نخوری دی په خېټو کې الا النار مگر اور خوراک کو خلک کيم په خېټو کې خو کله خوراک مطلب غشتلم وی خرصولم وی نو بطونهم کې هغه احتمالات ټول ختم شو یعنی نا چې دوی دې خېټو ته مگر اور دوی اور خوري دا به یو ځل ګړز ناری کوي لکه سړی پړسېدلی او دی وی زه سرپ شم جوړی لاس یو پړسېږي دی وی دا سرپ دی دا سرپ نه دی دا به یو ځل څښا کېږي نو خدای وی دی نه علمهم الله خبرې به ونکړي دوی سره خدای پاک په ورځ د قیامت د شفقت او د مینې خبرې به ونکړي ولا یزکیهم نه به پاک کړي دوی یعنی مسلمان که عذاب ورکوي نو د پاکولو دغه به یې ورکوي چې پاک شي د د د خیرونو جامو مثال د دوزخ د بیواچی چې صافي سترشي او دا کافر د غشوي مثال دی هغه د پاکولو د پارنا چې هغه ختم شي نو ولا یزکیم دی به پاکي نه په عذاب دی به په ختمي ولا هم عذاب الیم وی د پار عذاب درناک دی وی دا عجیب خلق دی اولائک الذین دا هغه خلق ته اشتراو الضلاله دی خوخ ک گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت هدایت ورکو گمراهی واغشتل والعذاب بالمغفره بدل ک عذاب په بخنه د خدای د بخنه خبرې لته باندې واله او د عذاب په سر واغشتل څه قمقلی فما اصبرهم على النار ساجیب صبر دې د دوی په اور دی خزان لا پخپل اور واغشتن اور ته داسې عجیب غاړه خدا فما اصبرنا من څه صبرناک دی دی په اور اور ته غاړه خدا ذالک دا ولی به عذاب دی لري ذالک دا لوی عذاب په دوی د دیو جن دی بان الله نزل الكتاب بالحق چې خدای پاک نازل کړي دي کتابونه په حق وان الذين اختلفوا في الكتاب او هغه خلک چې کګي وګي لارې او باسي په کتاب کې حلال حرام او حرام حلال دوکي کوي لفي شقاق بعيد دی په ډېر لوی ضد کې دي ځکه د خدای کتاب د حق باندې راغلی دی چې خلق ته د هدایت لارې وخی دوی د هدایت لارې کږې وږې کوي اختلاف پکې کوي د خلقو د گمراهۍ لپاره نو دوی خدای سره ضد کوي چې سو خدای سره ضد کوي نو خلاصيږي به کوم ځای کې نعوذ بالله من ذلك وصلى الله تبارك وتعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دی رومبه نیمه کې اکثر خطاب د کافرانو سره د يهوديانو سره د عیسایانو سره او زیات پکې د ایمان په خبرو باندې زور ایمانیات دا قائد بیان دین پس عام خطاب د مسلمانانو سره دی او دې کې عام فری احکام بیانې چې د اسلام په خبرو کې راځي ایمان بم ذکر کی عام احکام دی اوس تر صورت تا اخره پوه یوا زم که تاسو خیالي نو چې صورت شروع کېده خدای پاک د رښتونی مسلمانانو یو معیار ذکر کړو صورت به د نصف صورت نه به هغه مضمون هغه اصول د ایمان ته اشاره ده خو به بزیات فری احکام د مخکنو آیتونو کې د يهودو ذکر وشو چې دوی د احکام د شریعت پټای او د ځان نسیزونه حلالي او د ځان نه حرامي د دې په اصل کتابونو کې بعضي سيزونه حرام دي دوی ځان له حلال کړی دي خدای پاک او دا غي په مقابله کې زیات زور پر رسمي رواجونو دی خدای دې کې اوس بیان کړي چې د خدای پاک پنځ رسم او رواج شینه دی د خدای پاک پنځ د کامیابی لارې او هغه ته د رسیدو سوسولي خبرې دي هغه سه ایمان ایمانیات دي سه د غیب سره تعلق لري د ایمان څه اعمال دي او څه اخلاق دي هغه ایمانیات د ایمان خبره او هغه اعمال او اخلاق چې چا کی دا اصلي کامیاب دي دا رسمي او رواجی خبره چې يهوديان او عیسایان پکې مبتلا دي دا د خدای په نسبت شي نه وي دا یان درې چې کوم مذهب او دین څخه پوره حقیقت نه لري دی برواجی خبرې ډېر زیات زور ورکړي چې هغه په خپل هم داغي په دین کې څه بنیادی نه تاسو دې شیعاګانو ته ګورئ د شیعاګانو دین څه بنیاد نه لري نو د دې ټول زور په ماتم دی عاشوره کې جلوس وباسه الکه منځ زکات حج روزه جهاد دا سيزونه بنيادي نه دي ډېر زور به په ماتم ماتم سي دا انګرانو څوک به د قبر عرس له به اندازې زور وکي شمې به ډیوي به اوس زرات لم دی او زین چراغان به هلکه منظم کړی دی نه مون نه کو عرس کو چر سره به زور وکي هلته کې قوالی به کوي د سړو د خزو به اختلاطي دا خو څه شي نه دی دا تاسو څه کوي مونځ په کار دی مونځ هم کړی دا نه مونځ هم نه دی کړی روجه نیسه کنه روجه په دې خبر نه همیشه چې کم قوم په غلطای هغه کې به رواجی خبره دومره زور وروړي چې هغه بنیادی خبره به پاتې رواجی خبره به همي هلکه دا خو یې شي نه خدای دغه رواجی خبرو ته اشاره کوي ليس البر ندني کی د خدای پنيس ان تولوا وجوهکم چې واړوي مخونه خپل قبل المشرق والمغرب خاص په طرف د مشرق یا د مغرب تاسو یې يهوديانو عیسایانو دې لډیر زور ورکړ یو وای زما مشرق طرف ډیر خدي دا مونږ چې څه کوو دا ډېر ښه دي او بل ته بل وایي نه مغرب طرف ښه دی اصلي خو خدای طرف ته توجه پکار ده چې خدای ته هم توجه کړه نو خدای چې د څه حکم کړی دی هغې کې عزت دی خاص مشرق او مغرب باندې دومره زور ورکول چې هغه د خدای د نیکي او د رسېدو لار وګڼي دا رواجي خبرې دي او رسمي اصلي د خدای حکم منل دي اپار دې کیږي نو لیس البر نه دا دانی کی چې مخ وړوي تاسو خاص په طرف ته مشرق یا د مغرب ولكن البر لكن نیکی دا دا من آمن نیکی دا غچا چې ایمان روړي بالله په خدای چې ایمان لرلی په خدای خدای منی سره د ټولو صفاتونو والیوم الاخر او پرسته ورځ د قیامت د فیصله پر چاہے کی جنت او دوزخ او ټول خبر را لې چې قران شریف او حدیثو کې راغلي والملائکه او په ملائکو یقین لري چې دا د خدای پاک یو نورانی مخلوق دی د پیغمبرانو او د خدای په منځ کې واسطه یې وحی راوړي او مختلفو کارونو مقرر دي ول کتاب او په کتابونو یقین لري چې خدای سه کتابونه را لېږلي دي هغه حق دي والنبیین او په پیغمبرانو یقین لري دا لومبي اصل شو د ایمان نو په خدای په آخرت په ملائکو په کتابونو په پیغمبرانو دا اول اصول د بیر شو د نیکی شو چې دې ته ایمانیات وایي نیکی دار چې ایمان به درستی دا یوا دویم اعمال به دې ټکی اعمالو کې مستحبات هم خدای یادای وآت المال او ورکی مال لرا علا حبه په محبت د خدای د خدای د محبت د وجنه د خدای د راضی کولو د وجنه د خدای د خوشحالولو د وجنه مال ورکي دا لې چې د حبه زمين خدای تراجي شي او که حبه زمين من تراجي شي معنی دا ده چې مال ورکي سره د محبت د مال نه مال ته په خپل ضرورتي د بال بچ ورسره فکري د کور ورسره فکري خو سره د دې شوق او محبت د مال نه دې د خدای په نوم مال ورکوي وآت المال ورکی مال علا حبه سره د مینې د مال نه چاله ورکی زویل قربا رشتہ دارانو لره ځکه اول حق د رشتہ دار دی رشتہ دار سره چې سړی احسانو کی خدای دو بدل ورکي هم د خیرات او د صدقې هم د رسل رحمه د رشتي نو عام خلق سره احسان کول یو درجه ده خپل سره دو درجه دي والیتاما او بی یتیمان هغه نابالغ جنکی ولکان چې پلاری مړي خلک مرته توجه نه کوي او پلاری نینو نو دا ډیر د احسان لایق دي والمساکین او نور عام مسکینان وابن السبیل او مسافران مسافری وطن کی سوی خودل تا ورسر سنی دا پاگی کی داخل لی والسائلین او سوال کون کی او چې دا د یقیني چې دا د ضرورت او د مجبورې سوال دی د پیشنه ځکه چې دا چا پیشوي نو دا شریعت بندري او هغه سره احسان کول جرم ګڼي ځکه دا خو د ګناه ته د آماده کو نن دې پیسې ورکړې سان له بیا هم دا کار کوي نو کسب به پاتې شي نو سائلین ضرورت من سوالګری په سړکونو چې ناشتي یا په پټرول پمپونو کې ناشتي یو دا کسب ګرځولي دا د الاوړې د خپو ځوړندولو لایق دی او حکومت هم په دې سکه نیم مجرم دی ځکه که دا پرشتیا جتمن دي حکومت باندې تنظیم ضروری دي سپیان به مقرر کې وبېنی سي او بیت المال نه دی ولا وظیفه مقرر کی او کنه ضرورت مند نه به پیشه نو جیل ته دی ورته نو پرشتیا مسکین باندې خو په د خزانه نه امداد ضروری دی او چې کسبی نو دا مجرم دی دا جیل تا چول غواړ او به خصوصا هغه خلک چې عیساوی تم لاس نیسی چوری تم لاس نیسی دا خو د مسلمان وقار ختمي او د اسلامی تشخص او د قومیت او د غیرت مخالفت سړی پادری تم لاس نیسی او په خلاصولو د سټونو کې یعنی مریانو په خلاصولو کې پیسې ورکې د خدای په نوم غیله یا عمره د مالک نزان خلاصول غواړي زو پیسې در کم ما پرې د ټیکتا یا بندیوان د کافرانو سره نیول شوی دی تی په پیسو خلاص کې نو خلاصول شي خا دی خلق له پیسې ورکي دا دویم اصول شو د بیر دنه کې کنيکی یعنی دا غواړی چې مونږ د نیکانو ایمان بلره او دا خبره وکړي دریم واقام الصلاه او درې منځ منځ درې منځ کول نه یاد دی منځ درې یاد دی ځکه منځ به درې دلی منځ کې دا غر منځ باندې کې هغه خدای نه قبله اموز خدای راوالی د سړی په مخې ورولې وآت الزکا او ورکی زکات والموفون بعهدهم او پورا کوي خپل وعده چا سره صاحب د پیمان کړی دا پورا کوي اذا عهدو چې کوم وخت دوی سو وعده کړی عهدی کړی والصابرین او صبر کوي فی البأساء په فقیره کې څه تنګدستی پې راشي سختی پې د مال و دولت راشي روزګاری نی دی هغه وخت کې صبر کوي والضراء او صبر کوي په بیماری کې څه ناجوړتیا پې راشي د ده د خزرې د بال بچ او صبر وکړي وحین البعث او په وخت د جنگ کې جهادي جنگي نو جنگ زیر د صبر دی دې دریو زینو د صبر دي دا خلق اولائک الذین صدقوا دا خلق چې دا رښتونی دي دا رښتونی نیکان دي واولائک هم المتقون دا خلق چې پرهیزګاران حسابيږي د خدای په قانون دا عقیده چې د دې ته قوت نظری وایي چې قوت نظری د چاټی کینو عقیده درسته وي او دا عمل دا د قوت عملی نه پیدا کیږي دا عمل د عقیده یو نه خلا که سړی دا وایي چې زما ډیره عقیده درسته ده او زړه مې سپین دی خو مونږ نه کوي او دس نه کوي نو دا دروغ وایي نو خدای د عقیده نه پس اعمالم ذکر کړم نو اولئک الذین صدقوا دا خلق دي چې رښتونی دي په خپل عقیده کې ځکه د عقیده سره عملم یې راغی واولائک هم المتقون دا پرزګاران دي په اعتبار د عمل سره نو تاسو یې رواجی خبر له زور ورکړی دی ایمان هم پرېخې دی مونږ او د سم پرېخې دی د خدای په نوم پیسې ورکول پرېخې دی او دا وایي چې بس مشرق ته د مخ نور رسیدي جنت ته چې مغرب ته د مخ نور رسیدي جنت ته چې اورسته وکړو به جنت ته ورسیدي یا یو جلوس دی وکړو بس عید میلاد النبی دی بازار د ټول نه وک جانډې دی ولګولې او ټیر پر کراټونه دی ولګول او کې غزل او سندري ویل شي په هغه ورځ مونږ دی کړې هلکه حضور پاک په دې خوشاله حضور پاک دې خبرو د پاره راغله چې تاسو چراغانو کې چراغان څه شي کنه حضور په دې خوشحاليږي چې د حضور په یو طریقه عمل وشي هغه په سنت عمل دا خاصه خبرې دي د خدای په نس د یو دانس قیمت نه لري خدای وایي نیکی دا ده چې ایمان به لري په دې خبرو اعمال به داسي او اخلاق به داسي دا نیکی دا د هغه نه ده دا یو راځي خبرې خدای پاک اوس یو بس احکام بیانوي په دې احکامو کې مسلمانانو ته دا قصاص مسله ده چونکه مخکې آیات کې دا راغی چې هغه خلک چې هغه صبر کوي په سختۍ کې او په بیمارۍ کې او د جنگ په وخت کې چرته جنگ جګړه پیښ شي نو صبر کوي د جنگ جګړې او د صبر یو مثال هم خدای ښیي که فرض کتا کې سو قتل شو یو بل سره کیږي د انسان نو ته به د صبر نه کار اړې صبر دا ده چې د سر په سر کې سر دې راسې نه چې د یو سر په ځای لس اخلي یا ته وې چې زمونږ یې ښځه وجلې ده مونږ به دې سړی وجنو یا زمونږ سړی که که معمولی وي خو د دوی د هغه لوی سړي نه زیات دی نو وایي زه هغه خپل قاتل نه وژنم زه به والا د سر سړی وژنم وجل یو کړي او درې ورشي بل سړی ولا مړ کړي یې زما زوی وجلې دې زه به ټول خاندان وجنم نو شریعت د قصاص حکم ذکر کوي چې نه په قتل کې بدلون دی برابرواله دی مساوات دی هغه کې د ذات پاک د خاندانونو تقسیم دانشته په شریعت کې یو سړی بادشاہ دی او بل غدا دی او دا بادشاہ لګي د غدې مړک دا دغه په وجلی کېږي بادشاہ بادشاہ دا نشي ویلي چې زه خو بادشاہ ځکه ستا جان د یو فقیر سره برابر دی یو لوی سړی دی پهلوان او د د سلوېختې د ورځو یو ماشوم قتل کړ دا لوی سړی به پې وجلي کېږي تا ولې قتل کړی چې چا وجل کړی